أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم باب كفران العشير وكفر دون كفر في عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم د ترجمه الباب د الفاظ وضاحت به د هغه نرسته ربطونه او د هغه نرسته غرض او به بعد مترجم له تحقیق وی خول د ترجمه الباب د الفاظو راحت دی باب کفران العشیر و کفر دون کفر عشیر خوا چاته وی چې د دسرا اختلاط دی دیتا عشیر وی معاشره کې اوسره شریک وی لکه د یوې کورنۍ خلک شولو، زوجین شولو، والد ولد شو، قامخانه وي، دې ته عشیر وایي. دون لفظ د دې مختلفې معنی راځي. کله کله دا لفظ چې دی په معنا د اسفل هم راځي چې مقابلي فوق دی کفر چې لاندې د بل کفر نه دی کفر مراتب معلوم شو ځنې لاندې اسفل او ځنې فوق شو کله په معنا د حقیر راځي کفر چې حقیر د بل کفر نه دی په دې کې مراتب معلوم شو کله په مانا د امام راځي مخکي کله په مانا د ورا هم راځي کله په مانا د شریف هم راځي او کله په مانا د امر دون قبل ها خدا غمانه د ترجمه راځي کفر چې مغیر د بل کفر نه دی په دې دې سره مناسبت لري دا څلور معنی مناسبت لري کفر چې نه دی د بل کفر نه یو علا کفر شو دیم اسفل شو کفر چې حقیر دی په نسبت سبلتا یو کفر حقیره شو بل عظیمه شو کفر چې مغایر د بل کفر نه دی مراتب پکراله او باج مغایر د باج نور نه دی کفر چې قریب بل کفر ته دی دام کفر دی خو عین او چته مرتبه کې نه دی هغه تقریب دی موږ مجبور یو چې موږ د کفر معنی ملحوظ کو او ځنې په اعلی مرتبه کې کفري او ځنې په ادنا مرتبه کې کفري به به هغه نوستا پر خپل پیغو په غرض باندې پیغو ځکه دون لفظ مقتضی دی دی دی چې دی کې مراتب شته هم د دی وجنه ما د عشیر او دون تحقیق مخکې وکړو د کفران او د کفر تحقیق اوس کوم کفران او کفر کفر لغوی معنا ساتر دی یا عجب الکفار نباته چې حیران کې پټون کې د زرغونه سورته حدید کې شرم آیات کې استراک کفر انکار دی د هغه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی او د هغه معرفت ښکاره دی انکار کله کله عنادن کیږي کله جهنم کیږي قران کریم کې په مختلفو معنو راځي او خلکو راپسې خبرې نه کولې نو ما به خو په ایماندارۍ باندې صواب بیانولې. کله کتمان حق بقره یو سلو یو شپېته کې راځي ان الذين كفروا وماتوا وهم کفار او په مخ اړول هم اطلاق کیږي فین تولوا فین الله لا يحب الكافرین الله نه خو خیا څوک چې د حق مخ اړي کله ارتداد وی کفرو بعد ایمانهم آل عمران کې شپږه تیرې کله نفس انکار ته هم وای او دې کې دون کم راغی دا خو کفر شو نا کله کله کفر په معنا د ترک العمل هم دی لمتکفرون بیاات الله آل عمران کې ستر نمبر آیت دی ولی عمل په آیتونو د الله نه کوي عدم شکر عدم شکر ته هم کفر وای ولئن کفرتم من عذاب لشدید شکر ما وینسته په تر د عمل چه په انکار او په تهاون سره نه وی په اهانت سره نه وی یا عدم شکریا چه په انکار سره نه وی او په اهانت سره نه وی په علا مرتبه د کفر څخه نه دی مراتب پکې راغله او ځینې اعلی مرتبه شوې او ځینې پکې ادنا مرتبه شوې. الفاظ شی چې تاسو په ذهن کې راغلي وي. اوس مناسبت د کتاب د مان سره ګورې هم مضمون سره وبضدها تتبين الاشياء دا شی او معرفت په مقابل کېږي کنه مناسبت د جزئیه هم سره چې ترکیب دی زیادت دی نو ترکیب د ایمان هم معلوم شو زیادت هم معلوم شو دا ولي ځکه چې تقابل دی چې کفر کې مراد استبرال ځنې اسفل شو ځنې علا شو نو په ایمان کې هم مراد استبرال باب سابقه او مسائل حدیث سابقه څخه مناسبت بالکل ظاهر دی زکال تم زیاده ذکر کېده مراتب او دلته مراتب چه نفس چه تزلیل چه ده دا مدعا ده نجات ده او اماره ته هیڅ ضرورت نشته رات په معتزله او په خوارجو چې په ارتکاب د کبیره باندې یو کس د ایمان نه خارج وي مصنف وی دی چې مراتب دی حقیقت ایمان نه خارجي ها کمال قلبی تنبیه په هغه خصالو چې د کمال ایمان سره یا نفس ایمان سره منافي وي او به تلقین دی اجتناب چې د نظام وساتي ذکر د مراتب الکفر پس د مراد بالایمان نه مخکې د ایمان مرتبې وي اوس د کفر مرتبې ذکر کیږي په دې ذکر یو مسله ده مرتبه د ایمان خو د ایمان مرتبه شولا مرتبه د کفر چې دا خو د کفر مرتبه شولا او په دې درمیان کې د سیو مرتبه چې نه مرتبه د کفر او نه مرتبه د ایمان وی یو خود معتذره قول دی چې هغه منظره بین المنظرتین منی په ارتکاب د کبیره یو سړی د ایمان نه خارجي خو کفر کې داخل نه وای یو مزلات بین المنزلتین د نفاق دا چې اخکارا کافر نه دی او ظاهر او باطن مؤمن هم نه دی خو منافق دی یو منزله بین منزلتین په غوا کې دا چې عراف دی د جنت او د جهنم په درمیان کې دی ایما او فقها چې دي ایمان او کفر د څه وای لکه صحت او مرض صحت او مرض چې دی آیا دی په درمیان کې واسطه شته او کنيشتي باجی اتبا وی د صحت او د مرض په مابین کې مراتب شته لکه وړون چې دی وتنه تاسو کې څنګه وې خېمه به منګینو چې را خاماله وندې او دا ما د څه مرتبه ده چې نه د مکمل صحت دی خو نه د مریض کیږي البته ابن سینا چې فاتبو کې هغه د صحت او مرض په مابین کې واسطه نه وي او مسلمانانو کې هم عام اهل سنت والجماعت داسې واسطه نه وي لکه معتزله چې د هغې متعلق موږ دا وایو چې دا د ایمان نه خارج دی او کفر کې داخل نه دی البته د سوایت واسطې شته چې کمال ایمان د کفر په درمیان کې دی کمال ایمان کې نه دی خو کافر هم نه دی يا مجاهد کا کافر نه دی خو منافق دی دا تحقیق ترجمه الباب مترجم له ته متوجه شي مترجم له کی یو د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته او یو د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ما روایت ته دا دوان روایتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان چی کله په عیدګاه کی رسول الله اسلام دا بیان کاوه نساؤ ته ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ بیان څلور تر احتمال صفحه باندې شپږم باب حدیث درې سوا دویم دی زنانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خصوصیت څه بیان کاوه؟ باب ترک الحائض صوم ما تا ګورو خو درې شو فیضا اکثر والی النساء زیت علی زنان دی کفر کئی چاویا کفر پلا کئی وینا کفر دا شیر کئی سو چوتاو خانوی او کفر د احسان کئی د احساناتو ناشکری کئی ولو احسنت الى احداهن الدهر په خو کې د یو سره ټوله موده ثم رات من کشهن بیا تا نه لږ څه پریشانی محسوس کی خامخ انسانی قال ما رأيت منك خيرا قط نو وای تانه ما چته خیر نه دی لیدلی هغه ما جرا د ټولو نه منکر شي حدیث کې بحیثیت مجموعه خبري د دې ماخذ مخکې ذکر کړی دی هر چې سوق استدلال په ترجمه الباب باندې ظاهر دی ولې تکفیر د عشری کفر دی خودون د کفر نه دی اعلی کفر نه دی اسفل کفر دی یا اعلی کفر نه حقیر دی یا علی کفر چې دی هغه تقریب دی یا د هغه نه مغیر دی چه زنانه زیاتې جهنميانې شولې او ته ولګې الله چه سړي زیات جنتین شولې په کار دا ده چې جنت کې سړي به په زنانو ډیری دا زنان به نکاحونه سکي د متعددو رجالو نکاح د یو زوجې څخه نه کیږي او بل تر تحریف کې راځي د هر جنتی د پاره به امراتین وي دا غینه خدا معلومیږي چې په جنت کې د نساء او کثرت پوښوي پښکال تاسو شاه صاحب وایي دغه د جنتین ازواج چې دي دا حوري دي بخاری اول جیل ترور سو یوش پتا صفحه کې برای شي دا به روایت ته لکم لکل امرین زوجتان من الحور العين دا یو جواب دویم جواب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې مشاهده د نساء په جهنم کې شوې دا د دې مقتضی خو نه ده چې دغه نساء به مخلد فی النار وي به به د نار نه راوځي او دا به د جنتین ازواج ګرځي کنه علا ولا دا وایو چې په شرح باندې او په مردمشمارۍ باندې د زنانو تعداد د ریال نه ډېر سوا دی په ډېر په جهنم کې وي نه ډېر په جنت کې هم وي پر ریال باندې بالکل سوا دی علاوه دا وایو چې د زنانو خاصلت خو تکفیر العشیره دی د دې د وجه نه خو جهنم ته ځي لیکن ارق قلوبن دی اسا تاثیرن و تعدوبن هم دی دې زر ادب قبلی په دې بیانات باندې اصلاح ته کیږي توبه مو باسي جنت ته ځي کنه دا حدیث یو څو فواید دي د حقوق او کفران نه ده پکار د زوج احترام پکار دی ولو امرت احدا ان يشهد لاحد لا امرت المرأة ان تشهد لزوجها په انقیاد کې بزنانه ډیر کوشش کوي د خاوند په انقیاد کې دراعي دراعي نگرانی د رعیت لپاره او متعلق به عالم ترجو کوي چې پېنې شي لکه دې کې چې سائل تاسو کو چدا کامل کو پر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم حاشره کو پر کوي اور مخلوق دے جواز اطلاق الكفر وکرفان نعمت په معاصی یو سړی د ایمان نه نه وځي دا هم معلومه شولا چې دا حقدارو ناشکر نه ده پکاره د چا چې پتا حقي دا هغه څوک کاوه ستاسو استادانی کوم تزله ولی نه خپه خدا هغینا تاسو نفرت ما ظاهر وای هم مخلر عالم احترام کوي د هندو استاد ادب شته کو نشته امر شته هندو خو د هندوتوب کې به موافقت نه کوې تا ته خو څه ښودلي دي کنه ته د هغه کمال احترام به هم کوې د دې وجنه کوم شاګردانو کې چې د حقوقو لحاظ نه وي داوی په علومو کې برکت نه وي موږ ځینې خلکو نه شکوه کوو، هغه شکوه زموږ په دې باندې نه وي چې موږ ذاتي طریقې د هغوی نه خبرې شکوه زموږ د هغوی نه په دې وي چې نیک بخته ستا په علم کې به څه خیر او برکت راشي ته په حین د درس کې د خپل استاد ذکر نه کوي خو تا د خپل استاد ذکر کولی نو استاد خو ستا سند دی د دین نو ستا شاګردانو به ورته دعا کولی تا به پلان کې شیخ الله دې په رحمت ولېږي نو شاګردانو به امین ویلي پلان کې استاد زمان نو ذکر خیر به ودا غستا پیدا کوي او که اختلاف رائي دي وي نو صاف ویل شي چې دا د هغه تفرداتو دا د هغه رائي و ولی مکمل د استاد نه سقوط کول نو ته د کم جنا د څه ته جوړې دي شي چې ستا شاګردان وکامي شي رستم شیخ دی الله مغفرت نصیب کی زما استاد وو سه ادنا موخه کی زما او د هغه په مابین کې صرف اختلاف رائے راغی چانسی مسله وا غبرال کې یو کس چانس کو الله دې بس دا په حال پوهه او شیخ یی په زوره باندی را مخکی کړ د امیر صاحب او د خان باچا مودی صاحب مخی ته خان باچا مودی صاحب د شیخ څه لحاظ کاوه ولی هغه یو څه هم عصر وو هغه په شیخ باندی ډیر په جرات تبصره شروع کړه ما دنه برداشت کوله زما استاد وو هماغه کس ته وي چې پلانکی مریی صاحب غلی شه دا خبرې ددې دي نه دي هغه یک دم سیاست وچلاو زما طرف ته راستون شو چې دا فساد خو تاسو جوړ کړی دی او جاهلي طریقې سه زه مخاطب وګرځولم ما به دا سوچ وکړو چه په ځی ځی کی زه تقدری ته تبصره کوم چه دا چا جوړ کړی دی دا څنګه چل شوی دی بیم زما د استاد نوم دوهراویږی د رستم شیخ مکمل سکوت می هغه به انصاف به راغلی او شیخ دی ویلی سما د ټولو سمناظر او تعظیم ته یاد کړم خې ماته شیخ وسکړو الله دې مغفرت نصیب کړي به دا هغه کاروي نه روستا دا خدای خفیه زرعی دي یک دم پته مرګره کې تحقیق شروع شو رستم شیخ راوړي ما زما استاد دې چراوړي رسو راغی چراغ ته مرګره کې تقریر او قدمانم واغسته ماته جاهل وي دا ما پسې منازعې ته راغلی وو ما اوس سره ملاقات کړی وو مخکې او اوس هم دته زما د مناظرې چیلنج دی حیران شوم خبرې هغه وکړې ما خوش قسمتي دغه وه چې په دې مرګره کې د هغه پروګرام او شاکر شیخ راغلی او داروړه کې دغه سوم بیا د خیر والا راغی ماته وی چی رشی خو تا راته کو ستا نوم یی واغستو ما ورته زما نوم خو تا یاد وو ویلی او ما یا خدای شکر دی چی زما نوم خو تا یاد وو هیس سکوت می وکړو ناګهانه په خالینو کی جذبه پیدا شوله خال والا اوس اجتماع نه کوي او د پوری طرف کی پیدا شوله. مونږ جلسه کوو لکه څنګه جلسه کوي امیر صاحب راوړي هغه تاسو دې خلکو د امیر صاحب راتګ سره محبت پیدا شي دا یو بازار ګرمو ډېر مې ته ویل مال دا وځي امیر صاحب ته وځي مونږ دراولو په دې دې پر راتګ باندې خبر ما راي ولا خبر شم یا امیر صاحب راغی خدای د کور ما پرامون شو چې راورسېدم، ښه و، چرګان هم تیار وو، چای هم تیار وو، خوا ته کېناستم او په چرګانو مې شروع وکړه، غالۍ مې ورته په غوږ کې وې، ما چې په شیخ رد ونه کړ، ما ته وې، ها؟ ما یې په شیخ رد ونه کړ، هغه خو په تا رد کړی و، خیر یې دا و چې زه خو ستا جواب کوم، ما په ما دې رد کړی، خو ته پرې رد ونه کړ، خیر په څه موضوع بیان وکړم؟ مال د شیخ مشران شاګردان دي او هغوی د شیخ نه نافرماني کړې ده ته د شیخ تاریخ ذکر کړه دغه حالات ذکر کړه او نورې مسلې وکړه خو چې دغه طرف ته تعرض نه خدای خدمتګاران راغلي وو بازاري ګرمه امیر صاحب له الله بهترینه مرتبه ورکړي بالکل خبره ومنله او واقعي د شیخ په تاریخ سره په دې بډاګانو شاګردانو ته ژړل بیا یو عجیب فکر راوړ چې امیر صاحب دې من نه راکوش نه دې بډاګانو غاړه ورکول خپل ولې هغه له خمه دا بیا دې شیخ څنګه پیدا شو چې دا وخت ما څو دویمه جلسه یې په مونده کې جوړه کړه، هلته یې د خپل ماجرا نه معافي وغوښتله، په خپله شیخ ته ویې چې یاره زما مقصد خو رد نه و، خو مګر چې دا علیم سړی دی، دا د جاهلانو سره ولې ملګری کېږي، بیا عکس راغی، ما ورته چې جزاک الله ډېر ښه وو، ښه وشو، هېڅ پروا مې ونه کړه. بیا یو کس راغی ویې شیخ وایي چې دې دې زما خوا ته رسېدلی و، شیخ معافي غوښتله. مالټې چې زما استاد دی زه ځمه وایي نا کنه حکم مې دی مالټیک ده زه ځمه چې ورغلم زه پوهېدم چې یاره خو شیخ دا خبرې وکړي زما نه غلطي شوې ده او زه ترې رستی شوی یم نو دی به هم پریشان وي زه به هم پریشان یم او د ده زما سره څه مناسبت دی چې زه اوس ده ته یا شک وکړم یا ده ته نسبت د معافي وشي چاپۍ دی کېناستم د رستم قصې مې شروع کړې او دا ګپ هم ولګاوه او ده هم وخندل او ما هم وخندل او هغه زړې يې زما او د ده مرورتوب کيسې هم وکړې، دی هم پوه شو چې دی خوشحاله دی، ما هم ده ته دا ظاهره کړه چې ياره په داسې خبرو اترو باندې زه ولې خپه کيږم، دا خو ستا يو تاديب دی، الله جل شانه هغه مشکل هم ختم کړ. او شیخ چې کوم دی پیر تم راغی اخیره پوری الله یو قدرتی پیسره وا چې اخیره جنازه هم زما په لاس وشولا اخیر تکفین تجهیز هم په سو شو زما په لاس باندې وشو د استادانو وفات د دونو جهنو ګټه فائدہ وګدا کسه به تاسو کړه دا تاریخ وره ده په دې زمینه کې تاسو یو بل خبره هم کومه یو بل یو کسو اپری هم بر په شیرنګل کې هغه د رستم شیخ شاګرد شاکر شیخ هم ناستو او قدر لګي رستم شیخ خبرې کوي نو ما وې چې اوس دلته زه څوک يم شيخ ناست دی زه چاپۍ ته ناست يم ما ورته چېرې کړه شيخ خو ستا استاد دی ته دا خپله خوله ولې نه کنټرول کوې ها شاپور شيخ ورته چې اوس ویلي لوی بدبخت دی چې خپل استاد څخه خبرې کوي مالدار دی که نه لوی بدبخت شقیدار دی ګوره د حقوقو څنګه لحاظ دی د دې وجه نه د خپل استادانو ډېر احترام کوي او دا په یو خاص طریقه باندې روانه سلسله ده چې په مینه محبت باندې ښه دا په وحشت نه روانه رسول الله اسلام د صحابه ما بین کې یو خاص راځي ته صحابه کامیابیدل د صحابه او د تابعین یو خاص راځي ته تابعین کامیابیدل دغه شانتې تبع تابعین یو خاصه رابطه وه په هغه کامیابیدل موږ ته دا سلسله په مینه محبت او په شفقت او را رسیدلې ده او په قدر او په احترام او دا قبر احترام هم دسې مکوئ چې ظاهري قطع نه ظاهري ځنې شاګرد ظاهر کې خوږ روان دي خو سړی پیژني چې دا هغه لور دی عینې موقع کې بیا کلک ولاړي او ځنې غټ چپلوسي هغه وخت به چاپی کوي خو عینې موقع کې راشه حریف بل طرف ته چل تللی دی نه د ځلنه وفادار شي وای مرګي هم المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبها باعتقادها الا بالشرك د ترجمه الباب د الفاظ څخه درې وضاحت کوم به به ربطونه ذکر کوم به به غرض ذکر کوم به به مطلب یو ته ان شاء الله انتقال کوم معاشي مقابل چې دی نو طاعت راځي معصیت او طاعت مقابل وي لکه حسنه او سیئه چې مقابل وي او خطا او ثواب چې مقابل وي جاهلیت کم چې د اسلام د خصلتونو نه وي هغه ته امور د جاهلیت وي قران کریم کې امور د جاهلیت استعزاء د احکام الله بقره وشپته کې عدم علم په ظاهر باندی بقره دوه سوه درې اویا تریتر يحسم الجاهل کې راځي عمل سو گناه نساء چې په جهالت يې عمل کړی طلب دې شرک دي اعراف يو سل او اته دېرش کله چې بني اسرائيلو وی یا موسی زمنګ د پاره مالی هاو ګرځوا د فقرا او توهین هود کې یو کم دې اجنبیات تمیلان یوسف کې درې دې عمل قوم لوط نمبر کې پنځه پنځوس په امانت کې خیانت احزاب کې دوا ویا امر په عبادت د غیر الله باندې زمر 64 نور الفاظ ظاهر دي ولا يكفر صاحب باعتقادها په دې تاسو پیږي عنوان د کتاب سره ربط تقابل د تضاد دی ماخی د ایمان کمال ذکر کېده دلته د هغه په مقابل کې چې هغه ذکر کوي مراتب د ایمان ذکر کوي ترکیب راغی زیادت راغی باب سابقه او مسائل د حدیث سابقه خبره به بالکل ظاهر دی حال تا کفر مراتب ذکر کېدل یو مرتبه دون چې دا د امور د جاهلیت هم د کنه جاهلیت د اسلام نه مخکې زمانه ته کېده کنه غرض د ترجمه الباب نه رات په مرجیو باندې شاغه اعمال هیڅ حیثیت نه ورکړي او چې تصدیق قلبی نه هر څه کې کوي هسې وایي قاتل مقتول کیلا او مفنات حدیث کې راځي څنګه عمل ته ضرورت نشته دی رات په معتزله او په خوارج باندې چې دې قائل دي په خروج من الايمان د معصیت نه دې امور نه ځان ساتل دا خبره وکړه چې ولا یکفر صاحبها بیتکابه الا بشرک زینا خدا معلومه شوه چې ایمان صرف په شرک خارجي دي حال دا دی چې خطا د کفر هډې مرتبه وي د هغې جواب دا دی چې د کفر رجع شرک ده ځکه کفر یا اعتقادي وي یا کفر شهواني وي کفر اعتقادي خو عقیده راشي په عباد صالحین یا په جنات یا په ملائکه یا په کواکب چې هغه معاشر غني چه توجه ورته وشي د مخکې نه به په دې دي کې نسخې دوه قسمه دي یو خدا شدا لکه څنګه دا یو دایمه نسخه هم چلیږي دې کې دوه بابونه دي خو څوک د دلایلو چې دی په دې کې په هغه باندې دی چې پاکي یو باب دی دا ولایت د ترجمه الباب سره مومنان نوم ویلی ورکړ حال دا دی چې قتال کې مبتلا دي نو کو په ارتکاب د کبیره او سود ایمان نه خالي دي دوی ته مومنان ولي په دې کې راوځي هر چې حدیثین دي د حدیثینو څوک چې دی ظاهر دې ترجمه الباب سے ربط ازل تقل مسلمان بسیفهما توری چلی به مسلمانان دي د حدیثانو ربط دا ظاهر شو ماخذونه د دې بره مخې ته رجوع کوي په دې کې ذکر د احناف ابن قیس ته او دی وای ذهبت لانصر هذا الرجل دا رجل څوک دی علی دی او دی وای چې ابو بکر ما ته سچت دی ما چې رسول امداد کوم دی علی هو پښه دا د مسلمانانو په خپل کې قتال دی پدې کې د چا نصرتونه مقام احنف ابن قیس چې دی د دې خپل نوم زحاق دی سو کوئی صخر ابن قیس ابن معاویه ابن حسن احنف د تذکوي کې د جدای سکه جې غونډه کیو د خپو غوتی په یو بل وخت وی او کو ګو روان هدی چې پیدا شوی نو ملتزق الیتین الیتین انختی وو بیا پریشن وکړی شو او په دې باندې دې جند پاتې شو اورو په سترګ باندې ورونو سترګې کې چپاله د شاګرد عمر دې د علي دې د عباس ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو خو صحبت د دنه نه نصیب شوه کوفه کې 67 کې د وفات شوه دی کشمکش چې د علی او د معاویه په درمیان کې وو ته دا تصور کړی چې را علي په جانبي حق دی زه به د امداد وکم خو ابو بکر ابو بکر چې دی نو نفع دا غنوم دی ابن الحارث ابن کلتا نفع ابن الحارث ابن کلتا سوکوی نفع ابن مسروح مولا د حارث بن کلدة هغه حارث بن کلدة چې رسول الله اسلام حکیم او طبيب وو مور د سمیه ده د حارث انده باون کې دا وفات شوه دی یو سلو ود د شحادیث نقل دی پنځه بخاری نقل کړی دی او انفراداً مسلم یو نقل کړی دی متفق اته دی حدیث په معنا تاسو پوه شولای فتنه کې قتال کول د دین ځان ساتل پکار دي دا غرای دا ابو بکر دا دا ابو سعید خدری دا البته یو ګروپ لکه عمران بن حسین عبد الله بن عمرو العاص هغه فتنه کې جانب حق سره دغه ودرېږي او د حق امداد کوي د باغی مقابله کوي ټیک ده چې کولای شي وکا خوشنی شکولای نه به په کناره کښه چې دې ته فتنه جوړ نه هر چې د ابو ذر غفاری روایت ته د مخکې حدیث دا هم معلوم شو چې په نیت په سلکیږي دا مقتول ذکر جهنم ته ځي قال لقيت ابا ذر بالربذ ابو ذر صاحب په ربضه باندې یو ځای شوم دا د مدینې نه بهر ځای و علا علی حلتن علی غلام حلا جوړه قدم وا په غلام باندې وا لاندې باندې جوړه وا خو یو شی ته دا غسته او بل شی اغلا ور کړو فقال لي النبي اسلام يا ابا ذر عيته بامه تا دل پیغلنی د مور په نوم ورکړي ته د سیو کسې جتا کې د جاهلیت خوې دي ولې دې پس پک یاد کړ رونا ساس دي خادمان ساس دي زوجې دی الله لاندې لاسونو ساسنا څوک چې وي ورور د لاندې د لاس دنه خوراک دی ورکه دها نه چخري جامه دی ورکه دها نه جدا اغوندي بوج په مغرزوي هغه چې دی کمزوري کوي کوم مجبوره کو فاینو هم امداد سو کوي هو پریشان کوي ما سو د حدیث خو بهین دی او مخکې د ماوی چې نکه رجون فی کا جاهلیت ماخذنا حشکه وری سند کې ابو ذر غفاری راغی جوندب او جندب او څو کوئی بریر د دنوم دی بریر ابن جوندب دام یو قول شوی جوندب ابن جناده ابن سفیان ابن عبید د غفار قبیلی دی دا اسلام کې څلورم دی څوک وي پنځم دی مکه کې مسلمان شو دی غفار قبیله ته تلو د بدر نرسته او د احد د خندق نرسته دی شریک شوی دی مدینه ته راغلی زاهد او تواضع وکړي ما ځخه کول نه صح خلاف دو سواتیا حدیث نقل دی دولس متفق علیه دی د بخاری انفرادی دوا حدیث دی د مسلم انفرادی ولس دی 32 کی جو فار شوی دی په دقه رب لګی ابن مسعود جنازه کړې حلا مونږ چې ته جوړا وای سیټ او ته خلق چې د یو جنس دی دلته خو یو ټوکړه یو ټوټه په دی او بل په بل دی ته ولې حلا ویلې ویلې شو دا په اعتبار د مکان سره ګنې یو د یو سو بل د بل سو دا سره چې دوته ردی بدی ویلي اکثر دا بلالو دوته می سودا ویلي تو که عمال می اسیر خول عبد عامی ته وای معنی دا ده چې دا ستا په رعیت کې دی، ستا په تملیک کې دی، ستا په خادمانو کې دی. ته د دې مصلح د امور جوړ شه صحابه کو یو بل تکندر کړی دا غوی دا خپل شان دی په عام کسانو صحابه او تنقیص وکړو د ټولو کافر دي شاه عبد العزيز هم دغه راي ده باج مفتین سقوط کوي خو کتاب الله تنقیص دی حدیث کنا هرالا د سب د عبیدنا کوم مسلمان بزانو چت نه غني ته يو بل سبا دو قوت ژوند تيروئ مشران کشران مواسات به کوئ زيات وزن به نه غورځوئ حاجز ته بدورور نسبت کې ځنې دا شي چې هغه ته ضرور نسبت کې خو سره څنګه وي هاخوا څه کسان دي هغوی سره خو زه نرمي کوم خو بیا هره ورځ هغوی ناست دي زه کتاب ګورم یا طالبانو سره خو موږ نرمي کوو دموي هم خو چې دغه شان ته کوي به سي درځي یا دا پلان کې چل دی پلان کې چل دی زه په هغه د خدای موږ معاف کړم دا زمونه خو سر نه رسیږي وړي